په کوم ورځ چې با څه خلک خوشاله وي او سپین مخې به وي او څه خلک به خفه تور مخې وي د چا مخونه چې تور وي هغوی ته به وویل شي چې آیا تاسو د ایمان مندلو نه رسته هم د کفر لار اختیار کړه خدا نو اوس د دې نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب مزه وسکئ